نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد مخکې د ننني درس پرون موږ د جر تعدیل د علم اصطلاحي تعریف نو ویل د اصطلاحي تعریف په خاطر کې به وروسته خپل سلسله جاری ساتو دا یو علم دی چې د احوال د رواتو د حدیثو نه بحث کوي خو د هغو د وفات او ولادت او د استاد او شاګرد د دې شر نه بلکې د هغه د ضبط او د عدالت نه ضبط او عدالت د تفصیلي بحث به انشاءالله راځي دا خپل د درسونو په اوله کې دا ولیکل نن به موږ ان شاء الله خبره کوو تقسیم د حدیث په اعتبار د قبول او رد سره چې کوم حدیث هغه مقبول وي او کوم حدیث هغه مردود وي بالنسبه الى قوته وضعفه دا څه ویل شي نو الحديث ينقسم بالنسبة إلى ضعفه وقوته إلى قسمين أول هذا حديث مردود تعريف ما لم يترجح صدق المخبر به دا حدیث مقبول دا په دوه قسم باندې دی یا به دا په اعلی درجه کې د قبول وي هغه ته صحیح ویل کیږي یا به په ادنا درجاتو کې د فضول وي هغه ته حسن ویل کیږي صحیح تعریف واضح او مشهور دی چې صحیح دا په لغت کې ضد سقیم ته ویل کیږي الى منتهاه من غیر شذوذ ولا علت یو عدل سړی ضابط سړی روایت کړی وي د بل عدل ضابط نه تر اخر ته سره د پولیس شهادي ته رسیږي بغیر د شذوذ او بغیر د عیبت نه دا د صحیح حدیث تعریف دی د حسن حدیث تعریف متصل سنده بنقل العدل الضابط متصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه من غير شذوذ ولا علة نو صحیح حدیث کې ټول پنځه شرطونه ضروری دي هر صحیح حدیث کې هغه کې څو شرطونه ضروری دي پنځه شرطونه ضروری دي اول شرط هغه اتصال د سند دی بعض علما وایي چې سند اول شرط چې حدیث سند ولري دویم د اتصال دا چې موږ وایو چې اتصال د سند مستحق بلري چې اتصال راځي هغه شرط چې خپل داخل دی دویم شرط چې چې هغه ګمان څخه حدیث هغه به عدول وي دریم شرط هغه دا دی چې هغه رواب دغه حدیث هغه به ضابطین وي بل شرط دا دی چې ثبوت ولري بل جهاد دي او بل شرط دا دی چې عیدت له وسني نه وي جاري دا هر یو شرط به موږ ان شاء الله بیل بیل بیانوو او بیل بیل د دې دغه دی څو له مخکې راځو ضبط ته چې ضبط څه شته وایي ځکه چې زموږ علم بحث چې کوي هغه چې نه بحث کوي یا بحث په حوالات من حيث الضبط والعداله ضبط کې مخکې د عدالت او جواب سره علماء تقدیم د ضبط چې پر عدالت باندې کړی دی هغه کې هم اشاره د ولي خبره ذکر باندې وصلي په عدالت کې أن يحفظ الراوي الحديث من شيخه ويعي أمره كيف هذا ويعيه بحيث إذا حدث به عنه بحيث إذا حدث به عنه حدث به كما سمعه پښتو کې ترجمه دا ده چې سړی یو حدیث چې کله واوري د خپل استاد نه هغه یاد کی په الزام کوی کې مقصد لانی چې مقصد یې څه دی حدیث ته چې کله بیان کوي دا حدیث خپل شاګرد ته نو هغه څه بیان چې لکه څنګه چې د خپل استاد راوړلې دې ته ضبط وایي چې حدیث د خپل استاد نه واوري یاد کې ځان ته کوی کې او بیا چې کله بیانوي دا حدیث هغه څه بیان کې لکه څنګه چې تاسو استاد تاسو بیان کړی اوس ضبط د راوي زموږ په څه شي معلومه چې دا راوي کې ضبط شته او که ضبط ورکې نشته نو زبر د راوي د پېژندلو طریقه دا ده چې د ده روایات چې کوم د کړي وي یو نه تر سلو پورې زرو پورې چې څومره روایات د دغه راوي وي هغه روایتونه به موږ ټول راواخلو او وګورو چې د ده نه علاوه نورو علماو چې د روایتونو را نقل کړي دي دې دواړو کې مطابقت او مماثلت شته او که نشته دی که چېرته د ده روایتونه په غالبه کې د هغه نورو علماو د روایتونو سره برابر وو نو موږ وایو چې د ضبط صحیح دی او که چیرې د ده روایتونه د هغه نورو علماو د روایتونو سره په غالب کې مطابقت نه لري په قلیل کې مطابقت لري په کثیر کې مخالفت لري نو بیا موږ وایو چې د ضبط دا صحیح نه دی دا کمزوری دی ضبط دا په دوه قسمه باندې دی أن يحفظ ما سمعه ويتثبت فيه بحيث يتمكن ويتثبت فيه بحيث يتمكن من استحضاره من استحضاره وروايته متى شاء على الوجه الذي سمعه به من شيخه على الوجه الذي سمعه به من شيخه دته ضبط صدر وایي چې هي پس کې هر هغه څه چې اوري او بیا ورکې تثبت وکړي د تثبت طریقه به دا وه چې دې کې به علما او چې یو حدیث به واوري د خپل استاد نه بیا به دوه درې خپل منځ کې ترکینه سم مذاکره به یې کوله زه به ورته یو ځل تکرار وکړم چې غلطي او کمۍ او زیاتۍ به وکړي هغه نور به ورته دا دی غلط کمۍ زیاتۍ بیا به هغه نور ورته تکرار کړه څنګه اوس چې عام طور باندې طالبان څنګه تکرار بدل شي د تکرار سره په تصور راځي یا چې کوم څه چې باندې مپوی نو شو نو ملګری مې پوښتنه وکړه چې هلکه دا استاد دا څه کوي دا دا شي که دا شي ته ثبوت به وکړي ډېر ملایان داسې مو که ته ثبوت لپاره څوک نشته مذاکرې لپاره به څوک نه ملاوېدی نو چې کوم حدیثونه به د ورځې لیکلي وو زده کړي وو کور ته چې به راغی خپل ښځه به ځان ته کېنوله ولعله غوږ ونیسول امام زهري محمد بن مسلم بن شهاب هغه چې به کور ته لاړی نو ښځه ورسره روانه وه ښځه به کوټې ته ناست وه چې ده به کتابونه کلاسونه وو ښځه به کوټې ته ورته ناستله ځکه چې ده به ورته حدیثونه شروع کړه هغې په دې چې باندې ستاسو خلاصېدی نو بیا یې یوه وینځه اخیستې وه دلته زه په صدر وایم نو د دې زما فکر دا ده چې استاد مې واوري بیا یې مذاکره کې د علم سره عبد الله مبارک یو ورځ بغداد ته راغلی و دا شاګرد وایي چې مخصوصا موږ مو کې نو چې بالا وکړ دروازې کې جماعت نو یو بل عالم په مخه ورغی ورته عالم چې په مخه ورغی عبد الله مبارک ورته وکړ نو څو درې خبرې شروع کړې څنګه کیسې څنګه چل دی پلاني استاد مې دا حدیث راوړل هغه ویله دا کوم کتاب کې چې د خپل درس لیکلی دی استاد د خپل نه اورېدلې دی لیکلی دی دا به ساتي دا کتاب چې انا به کې د خطای نه چې کله لیکي نو غوږ به پوره طریقې سره متوجي چې چیرې دا چې نه زه یو څوار مې بل څه تصحیح دی ونه شي تصحیح په دوه قسمه تصحیح او سما تصحیح البصر نو کله کتاب نه لیکل څنګه دې لیکل څنګه بل کې څه ته نشي یو ټکی په ځای بل ټکی ولیکي او تصویب او سمع دا چې استاد یو ټکی ویلی ستا غوږ باندې هغه ټکی بل شان پرېږدي او د ادخال نه به وساتي دا سنې چې بل چا خبره مې نه کړی لکه ضیاءالدین د فرانس کله خبره وکړي او هغه ستا فکر نه ته کدا استاد دا خبره وکړه هغه ملکی ځان سره ولیکي یا دا دی چې استاد د یو حدیث کې د یو ټکي تفسیر وکړي معنا یې وکړي ته دا فکر وکړي دا نه د حدیث ټکی ووایي هغه حدیث کې هغه ټکی ولیکي یا دا چې ته خپل کتاب هم تفریض یا او پاکې سره بل طالب شریر ناس یا غواړي ستاسو شي خراب کې ستاسو کتاب کې یو ټکی په بل ټکی بدل کې نقطه کې نه یا غیر نقطه وي یا ځواب وی هغه باندې زیرو یا ځواب خراب کې شي د ټول خراب کې دا تقوادار او دا دا دا نو ځان ته دوه ساتي سره یو به ساتي نه هغه به عالم ته دومره مقبول شو چې عالم به خپل کتابخاني شابین ورته ورکړه کتابونه به ورته پرې وستله هر څه د عام او خاص ټول معلومات باندې سره د خاص سړی بسو نو بیا به د څه چلو کې زموږ د عالم د مخطوطات چې عالم به کوم لیکل کړي وو دې لیکلو کې به خالي ځای کته په خالي ځای کې به کوشش کوي د عالم په خط باندې ځان نه څولېږي عالم به لیکلي وو چې حدثنا بحث بن حکیم عن ابيه عن جده دا راغځې خالی پاتې د استعزاز په یاد وتلی او چې د بول کې ځان حدیث ولیکي یا به یو کر عالم نه خالی پاتې شو او من چې خالی ته کې بده خپل د ځان نه یو جعلی روایت ورکړي دي چې ته د دښ وایله دا دس علماو سره ډېر شوی دی یو غټ عالم دی سفیان ابن وکیع نامه یې ده د وکیع ابن جراح الرواسی د هغه زوی و پلار یې ډېر غټ عالم د امام احمد د امام یحیی ابن معین استاد و نو دغه سړي حدیثونه بیانول یو طالب ورغلی ورته د رینه دا اوس موجوده قندار ده قندهار نه ورغلی و بغداد کې هلته دنه حدیثونه واورېدل چې قندهار ته راوړل نو قندهار ملایان ترې راجمع شول ابو حاتم محمد ابن ادریس راضي او ابو زرعه عبدالکریم راضي دا دواړه قندهاریان دلته اوسېدل دوی ته د حدیث راورسېدله چې وی کتله ول دا حدیثونه خو د وکیانه دي او نه سفیان د پلان اوریدل دا حدیثونه نو د دې ځای نه ورپسې ابو حاتم روان شو ورغی بغداد ته بغداد کې سفیان نووي صاحب ته زموږ استاد زوی او موږ باندې قدر لري منزله لري تا نه موږ ته چې حدیثونه راغلي دي هغه ستا پلار حدیثونه نه دي موږ ستا پلار نه ټول حدیثونه لیکلي وو دا ورکې نشته دی ته خپل کتاب راوباسه چې موږ یې وګورو چې دا حدیثونه کتاب کوم ځای راغلي کتاب راوستي واقعا کې حدیثونه وو هغه چې په دقیق نظر سره وکتل چې ګوري چې هغه حدیثونه چې خط صحابه او دا چې کوم غلط غلط حدیثونه د دې خط جدا دی نو دا چا کړی دا چل هغه ولزه خنم خبر ولته وراق لري کنه لري ول وراق لرنه ولا لا لا ولا وراق چې راوستي دا کار وراق کړی و عمل کې نو هغه وقیا سګار نو کې دی ولا چې څه مرزه په زړه سره پاره راځي دا استاد معتمد خاص دی خو ته دې سره ځان څنګه خلاص که سوره غلط و په او شخطه و نو د دې روایتونو مو ټول څنګه کړل بیا راځه نو دا دومره یو خطرناک عمل دی دا داس چې باغی باندې یو محدث اگر چې خپل روغ جوړ وي او دا ټول روایتونه مو څنګه سي پرې خو درسي نو کتاب پر دغه چې خلکو د لاس نه ساتي چې دغه چې خلک چې په کتاب کې لاس نه وي په کتاب کې زیادت نه کې په کتاب کې خرابي را نه ولي اوس ته حواله ورکړي چې شپږ اتیا صفحه کې دا کتاب د بخاري او یو بل سره چې هغه اته اتیا کې هغه شپږ مثال لږ اتاو کې اته اتیا کې نو وروسته به ټول خلک ځانډوله د کې ګوره کتاب حواله غلطه حواله غلطې ورکړي دا کتاب کې څه نشته پر معمولی شی باندې ټول شی بدنامي څنګه ډېر راځي نو ضبط کتاب کې دا ضروري ده چې خپل کتاب به څه ساتي د لاسونو د هغه خلکو نه چې هغه په جدا سو ادخاله دا ونه کې د دې طریقه څنګه ده د کتاب د تثبت او د کتاب د حفظ د اتقان هغه دا ده چې تا کوم شی ولیکې دا به وي چې استاد ته وایي چې ستا کتاب راکړه زه ستا کتاب ته دا ګورم مقابله على اصل معتمد ورته وایي دې ته نو د استاد کتاب چې هغه اصل معتمد دی د استاد خپل کتاب نه وایي دې نو ته به هغه کتاب سره خپل کتاب وګورې چې کوم غلطي د نور کوي هغه به اصلاح کړي د استاد دا چې خپل کتاب چاله نه ورکوي نو بیا به وګورئ چې طالبانو کوم د تکړه طالب چې هغه نور ډېر صحیح او ډېر صحت ته نږدې وو نو بیا به د هغه کتاب سره خپل کتاب څنګه مقایسه کړي د هغه بل طالب سره چې هغه خپل کتاب مقایسه کړي او خپل د کتاب تفسیر او تهذیب کړی دی درېمه مسله چې دلته ده د ضبط پس تړلې هغه دا ضبط الکتاب په دې سره خرابېږي یا دا نه چې په درس کې لږه سفیان مالکي کتاب چې د مېن غسلې وو خراب شوی وو ضبط الصدر چې دی د هغې د خرابېدو طریقه دا ده چې یو راوي باندې اختلاف راځي اختلاط لغت کې ګډوډۍ ته وایي چې ګډې وډې خبرې څوک کوي هغه ته اختلاف دی یو مسله صحیح نه یاده کړې کله وایي چوکاګار کې به هم چاودلی وایي نه فردوس کې وو بیا وایي نه نه شرغوي چوک کې وو بیا وایي نه قصفخانې کې دننه چاودلی وو ګډې وډې خبرې کوي دې ته اختلاف وایي اختلاف پر یو راوي باندې چې راځي نو د اختلاف غټ اسباب رئیسي اسباب چې دي لکه عطا ابن صاحب او حسین ابن عبد الرحمن عطا ابن صاحب حسین ابن صاحب سین الف حمزه ب بل حسین ابن عبد الرحمن تدوار هغه روان وو چې دوی کله بوډاګان شول د اویا کالو نه عمر زیات شو اتیا کلنۍ ته ورسېدل زه به تاسو زده کړی وو چې زه به څه دوه قسمې ضبط الصدر ضبط الکتابه بعض سړي خو کې ټولې مسلې په سینه کې یادې کړي بعض سړي کتاب کې یادې کړي دا یاد هیڅ شی مسلې چې کتاب مخې ته یې دا تکړه یو چې خپل کتاب نه هغه نوټ نه شي وایلی شي نو دغه نوټ چې وسوځېدی اوبه ویوړې وینې وخوړې نو بس دا سړی مختلف دی دا د کلي اعتماد پر حافظې پاتې شي او ته حافظي کې توجه نه ورکړې دوه ډول توجه کتاب کې ورکړې نو بیا د حافظي نه چې کوم شی راو باسي هغه ګډ وډه راوځي بیا بل قسم مختلفي جو من اختلط بذهاب بصره یو سړی باندې اختلاف دی وجنم راځي چې داغه سترګې لاړې شي بوډا شي د بوډاوال نه سترګې لاړې شي یا جنګ کې سترګې لاړې شي یا بل مرض د وجې نه سترګې لاغه ختم شي نظر ختم شي نو چې نظر ختم شي نو بیا داغه اعتماد څنګه په کتابونو باندې وي نو کتابونو د وجې نه کتاب د استفاده نشي کولای نو دلته بیا سره معاون خاص چې پیدا شي هغه معتمد خاص دا د تاوان رسول شروع کی دا په کتاب کې لسی لیکلی کتاب کې لسی لیکلی نو هغه سره چې حافظ وو نو بیا خو هغه پوهېږي چې دا سره غلط وایي بیا ورته چل دی لکه مشهوره قصه تاسو به اورېدلې وي دې کسان اورېدلې ده چې ابو نعیم الفضل بن دکین یو محدث و او ډاکټر و نو یحیی بن معین او احمد بن حنبل یو بل طالب روان دي دریوانه یحیی بن معین وایي چې راځي دغه سره امتحان اخلو زما یقین هغه چې سړي حدیثونه سره کې جوړ دي دا هم اخلاص کول دا د خپل روایت را تکلیف نه چې هغه حافظ دا هغه ټول روایتونه څنګه صحیح دا هغه څه د ضبط او د اختلاف د امتحانونو اخیستل دا ځم لازم کړو چې چاته به چا حدیث وایله دوی به وسیتله اول ته به مختنه کول چې دا څنګه چل دا ولې د حدیث روایت کړی دا تا چا نه ویل دي دا پوره امتحان دې اخیسته نو امام بخاري خلکو ته چوپ شي صبر وکړي نو بیا اولنی ته ویل ول تا چې ول کوم لفظ حدیثونه ویل هغه اول حدیث دا و هغه غلط او صحیح داسو دویم چې دی هغه دا و هغه غلط او صحیح داسو لفظ ورته پورا کړ ا دویم کا څنګه ته ونیول ول دویم ته پاتې دلې اول حدیث دا ویل دا داسو تا غلط ویل دویم دا و دویم دا و څنګه ترتیب باندې لس کسانې په ما ترتیب باندې خلاص نو خلک وایي چې موږ حیران دي ته وو چې تعجب به څه شنو وکړو د دې د علم تعجب وکړي دا ټول حدیثونه زده وو او که دې تعجب وکړي چې یو مجلس کې د څنګه د لسو کسانو خپل حدیث په ترتیب یاد کړل او بیا د هغې په ترتیب سره جواب ورکړي نو علماو په پخوا زمانې کې د یو سړي د ضبط امتحان اخیستی چې دا ضبط لري او که نه لري نو د ضبط مختلف طریقې د امتحان هم کتابونو کې ذکر دی بل من اختلط بعض سوانیه قضاء ابن شبرما یا محمد ابن ابي ليلى قاضي دا قاضي صاحبان چې د ټولو د قضا وروسته مسلې دومره وړاندې دي چې دومره خبرې بیا وې بل هر ورځ د خلکو دومره لاندې د دې غیبان د وزاد او داخل حدیث مذاکره د خپل حدیث یاد دي په دا دې حدیثو څنګه شو کمزور شو پخوا زمانې کې چې تاسو وګورئ متقدمینو کې نو چا هم د قاضي نه روایت نه کوی الا د حفص بن غیاث نه دا چې کوم دلته موږ وایو حفص بن غیاث د دغه سړي نه به روایت کوی ځکه چې دا واحد سړی دی چې د خپل حدیثونو ساتل دي سره د قاضي کومه د حدیثونو ټوله صحیح دي او د باندې کله اختلاف راغی بیا حدیث ویل بند کړل ورځنور حدیث خلکو ته نه وایم ځکه چې ما خپل حدیثونه بعضې بعضې رانه هیر شوي دي دا د حسن حدیث تعریف دی چې حافظ ابن حجر په نخبه او شرح نخبه کې کړی دی او ترجیح ورکړی دی په ټول تعریفونو باندې او واقعي دا یو واحد داسې تعریف دی چې دې کې فرق د صحیح او د حسن راځي دا ځکه چې عدالت کې به موږ چا سره چشمپوشي نه کوو چې عدالت کې نقصان و الا لکه ما تاسو له بعضي حالات د بعضي خلکو باره کې یو څو کسان دی هغه ته دغه دي هغه کې هم کلام کوو ان شاء الله او ضبط چې مونږ چې شمپوشي کوو باید سره یې د هغه ضبط لږ کمزور وي تاسو خپل ملګرو کې باید سره به داسې چې خبره یو ځل واو یادېږي باید سره داسې چې دوه درې ځله تکرار نه کوي یادېږي باید سره داسې چې لس ورځې خبره یاد وي بس هغه چې سبا یې ویری یو ځای خو خبر کوم نو چې ته د ضبط کمه یو ځاتې وای چې هغه په اول ځل یادې او لاسو دې پورې یادې دا اول نمبر ضبط دی او چې هغه په دوه ورځې تکرار باندې یادې او دا سبا بل ورته بیا یې ریش تکرار نه کوي نو دا خفیف ضبط دی نو حدیث تعریف دا څه چې حسنه چې هغه حدیث چې روایت کړی وي او عادل سره که هغه عدل سره سره وي هغه خفیف او ضبط وي ضبط څنګه وي خفیف وي نو دا خفت د ضبط د وجه دا د اخبار مرتبه لګه ټیټه راکوشوي وي نو د تا شول کی حدیث حسن ویل کی مثال قال سمعت ابي قال رسول الله ابو موسی اشعری نه واوریدل چې هغه ویلو چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان ابواب الجنه تحت ظلال السيوف د عدالت تعریف واوري د ضبط د خطاب د وجې د بل حدیث څنګه شوی د صحیح د مرتبه نه شوی حسن درجه تر رسیدلو اوس عدالت چې شوی د عدالت تعریف هي الملكة التي تحمل المرأة هي الملكة التي تحمل المرأة على ملازمة التقوى والمروءة واجتناب الأعمال السيئة واجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة ايوه ملائکه ده یو وس او پلان دی چې الله په انسان کې قصه وي چې هغه وس او توان سړی دې ته جوړوي چې تقوا همیشه ملازم وي تقوا دې ته وایي چې الله اوامر په ځای کې د الله د نواهیو ځان وساتي مشهور روایت تاسو ده تقوا ها هنا دې ته اشاره تقوا دلته یې تقوا په ظاهر کې د پته نه لګي هغه باطینی شی دی پټ شی دی خو په ظاهره کې د هغې آثار ښکاري هغه دننه سړی دې ته جوړوي چې بهر کې هم د هغې آثار ښکاره شي نو یو سړی دې ته جوړوي چې ملازمت د تقوا وکړي د سړیتوب وکړي او ځان وساتي د بدو اعمالو نه لکه شرک فسق او بدعت او ته عدالت وایي چې سړی دا چې اوس ملازم د تقوا سره وو د الله اوامر په ځای کول د الله نواهی نه ځان ساتي د سړیتوب چې کوم کارونه واغه کول چې سړیتوب د کارونو سره کوم منافي کارونه واغه نه کول او د فسق او د بدعت او د شرک د شان نظام ساتي نو دې ته عدالت وایي نو دې سړي ته موجود دی عدالت ته څو شیان ضروري دي چې په عدالت کې باید سړی چې عدل وي دا شیان ورکړي وي اول اسلام باید ورکړي وي شرک کفر ده دویمه بالغ وي بیا به انشاءالله سبا دا وایو چې موجود حدیث هغه څه شته وایي د موجود احکام ود موجود دی انواع د مقصود دی په څه شي موجود شوی دی نو موجود د اتصال د وجې نه دی چې اتصال خراب شوی دی که موجود د دا صحیح حدیث کې چې موږ کوم پنځه شرطونه وویل دا پنځه شرطونه کې چې یو نه نو هغه حدیث څنګه وي مردود دی نو یا به د سړي ضبط نه وي هغه مردودات بل قسم دي یا به د سړي عدالت نه وي هغه بل قسم مردود دي یا به حدیث کې اتصال نه وي هغه بل قسم قسم قسم انواع مردودات دي ورګي یا به د شذوذ ورکی وي یا به ورکی علت موجود وي نو هر یو بیا بل بل مردودات دي او بل بل قسمونه دي سبا مختصرا ان شاء الله وایو کله کله دغه یو خالق یهم لین حدیث دا به الفاظ د جوړ تعبیر چې کله موږ وایو ټول تفصیلی نو هغه کې دا د کوم چې د ضبط په تاوان نه هغه الفاظ ویل وایو چې کوم عدالت په تاوان نه ویل وایو او د معلومولو خطرې خیر دا ده چې سړی د دغه سړی د ټول حدیثو د کومه چاواله کې دا هغه وخت چې امامانو موږ ته ضبط حالات نه راکړي او موږ خپل د مجبور شوو چې ضبط مسله وي ضبط څنګه وي نو دا ډول تکلیف وباسو او که نه دا سړي د ضبط معلومات موږ سره کتابونو کې موجود دي ان شاء الله